هغه د باو ساتلې شوی خلک به د غزان غټونکو خلکو ته وایي نه بلکې د شپې ورځې مکرونه وو چې تاسو به مونږ ته ویناګانې کولې چې مونږ دې د الله سره کفر وکړو او نور څوک دې داغه سره شریکان جوړ کړو اخر چې کله دا خلک عذاب وویني نو په خپل ځلونو کې به خپېمانه وي او مونږ به د دې کافرانو په غاړو کې پټه اچو آیا خلکو ته د دین سیوا بل څه بدل ورکړي کې دي شي چې څنګه عملونه داوي وو هم هغه سي بدل دي بیا مونږ